داسې را روانې دي لکه د شپې دا ټوټې چې دي که قطع اللیل المظلم نو یو مسلمان له پکار دی چې زغره واغوندي او د دغه فتن نه بچ شي یو مسلمان له پکار دی چې ځان له بیټري پیدا کړي چې په دغه تیارو کې لاره ویني نو د الله په احسان باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي دین د کمال د وجې نه د دې فتنو علاجونه موږ ته ښودل شوي دي، کله چې څوک وړوکي او نه ګڼي او دا علاجونه لوی وګڼي او په دې باندې عمل وکړي نو ان شاءالله د هر قسم فتنو نه سړی بچ کېږي، د فتنو په منځ منځ کې به ته روان یې او بچ به یې. نو تر دې پورې یو څلور علاجونه موږ بیان کړل، نو پنځم علاج هغه کثرة العبادة والذکر، والاعمال الصالحه د بندګۍ ډیرول دي د الله سبحانه و تعالی سبا بیګا ذکر کول دي او د خپل طاقت مناسب په نیک عملونو کې وخت تیرول دي د دې په وجه سره د فتنو نه بچ کیږي دا خبره به تاسو وړاندې ښکاره کیږي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طبيب دی معالج دی نو هغه داسې فرمایلی دی چې بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يسمع متى تازو جلتي وكي بنيك نیک عملونو باندې دا فتنو درا نه مخي مخي لكدش بي مختلف قطعي اغتياري ولا شفا داسې فتنې راځي چې یو سړی به په هغې کې مؤمن وي سهار ماښام به کافر شوی، ماښام به مؤمن وي سهار به کافر شوی، دا ولې؟ یبیع دینه، خپل دین به خرڅوي، بعرض من الدنیا، د دنیا په سامان، په مال، په پیسو، په ډالرو، په مناصبو باندې، په دې شیونو باندې به خپله دنیا، خپل دین به خرڅوي په دغه شیانو باندې. ځان به کافر کوي خو چې د دنیا څه لذت او څه سامان ورته ملاو شي نو د دې حدیث نه خپل صراحتن دا معلومیږي چې اعمال چې دي دا بنده ساتي د کفر نه بچ کی د فتنو نه ساتي بادرو بالاعمال عملونه په جلتۍ وکي یعنی ځان نیک عمل کوي د نیک عملونو زغری ځان تواچوي نو که فتن راشي هم تاسو به محفوظي اعمال چې دي سړی د اور نه بچ کوي د جهنم نه د قبر د عذاب نه انسان بچ کوي نو د دنیا د فتنو نه به نه بچ کوي څه په اعمالو کې الله پاک ډیر طاقت چولې ده د انبیاء علیهم السلام درې دعوت وو چې خلاصه راواله نو درې خبرې وي یو دا دعوت یو چې د خپل امتونو د زړونو تعلق کټ کول د غیر الله نه او د خپل الله سره جوړول اے خلکو بوتان متانو عبادتونه مکوي د قبرونو مکوي د مخلوقاتو بندګي مه کوئ، د دې نه خپل تعلق را کټ کړئ. د بندګۍ تعلق دې کټ کړئ او د خپل الله تعلق جوړ کړئ، یعنې د هغه بندګي وکړئ. او دویم دعوت د انبیاوو به دا وو چې اې خلکو! اموال دا د کامیابۍ لاره یوازې نه ده، بلکې کامیابي په اعمالو کې ده. ټیک ده مال هم پیدا کوئ، حلال ښه شی دی، خو دا مقصود نه دی، اعمال مقصود دي ستاسو. اوس موږ په زمانه کې اعمال هغه رسته شوی دی بالکل او اموال را مخکې کړی شوی دی مال حال دا چې مال الله موږ له پیدا کړی موږ اعمال له پیدا کړی خبره برعکس شوی ده اکثر انسانانو برعکس کړی ده اعمالو کې الله ډیر طاقت چولې ده اموالو کې هغه طاقت نشته کوم چې په اعمالو کې ده په لمانځه کې چې الله کوم قوت اچولی دی، په ذکر کې اچولی دی، په صدقه کې اچولی دی، دی په بل څه کې نه دی اچولی. درېیم دعوت د انبیاء علیهم السلام دا و چې ای خلکو! د دنیا نه تعلق کټ کړئ، د آخرت سره یې جوړ کړئ. یعنې دنیا کې بې رغبتي، دنیا سپکه ښکاره کول او د آخرت عظمت د خلکو په زړه کې کېنول او د هغې هیبت. ټیک ده د دنیا نه فایده اخلئ تاسو، لیکن دا مقصود مه ګرځوئ، د آخرت لپاره تیاری وکړئ. نو په دې حدیث کې د الله نبی موږ ته فرمایلی دي چې تاسو د فتنو نه مخکې اعمال وکړئ دا رنګ یو صحیح حدیث کې دام راغلی دي بادروا بالاعمال ستا شپږ غټ امتحانات را روان دي د قیامت غټ غټ علامې دي دا غینه مخکې مخکې تاسو په اعمالو جلتی وکړئ مسستېږئ میروسته کوئ هغه وخته طلوع الشمس من مغربها نر به د مغرب نه راوخیږي والدخان دخان به راشي دابة الارض به راشي والدجال دجال به در باندې راشي ګوره وخویصة احدکم او هغه مرګ به در باندې راشي چې هر انسان باندې مقرر دی وامر العامة یا به داسې عمومي امتحانات راشي زلزلې به راشي غټې غټې فتنې به راشي نو د هغې نه مخکې مخکې او بیا داسې زمانه کې بندګي د الله پاک چې ده د هغې ډېر اجر وي چې کله فتنې پیدا وي که نه لکه زموږ زمانه اوس د فتنو نه په دې وخت کې د الله بندګۍ له زور ورکول او د دې فتنو نه مخ اړول کمپوټر څه شی دی چې انسان په هغې باندې مشغول شي او خپل الله پرېږدي موبایل نو څه شي ته وایي چې سړی په دې باندې مشغول شي او خپل رب پریدي او ټي وای څه شی دی چې سړی په دې مشغول شي خپل رب پریدي او د دنیا موټرګي گاړی هغه څه شی دی چې انسان په دې مشغول شي یا دفترګي دی انسان پکې نهسته دی او خپل رب پریدي دا خو ډیر لوی خساره دا ډیر لوی تاوان دی ډیر غټ کمقلتوب دی د الله نبی فرمایلی دی العبادت فی الحرج که هجرت الیه بندګي کول په داسې زمانه کې چې کله فتنې وي، هر قتل و قتال او شرونه او فسادونه وي، وایي دومره اجر لري لکه ما ته هجرت کول، محمد رسول الله ته هجرت کول دا خو ډېره غټه کامیابي وه په هغه زمانه کې، نو په دې دور کې چې سړی بندګي کوي دا داسې دی لکه رسول الله ته هجرت کول. العبادت فی الحرج که هجرت الیه ډیر انسانان خپل ذمہ داری نه پیژاندلې خلک وای دی وکه موږ څه وکړو فاذا فرغت فنصب الى ربک فرغب الله تعالی ته ذمہ داری خپل درخودلې ده کنه دعوت کوا او بندگی د الله کوا دارنګ د فتنو د بچ کېدلو دي ته نږدې هغه صلات الليل چې انسان د شپې را پاسيږي په اخره حصه کې خپل الله ته ودرېږي او داغه کتاب لولي د قران سره تعلق تاسو ولرئ د الله د کتاب سره خاص کر د شپې لوله الله عز وجل داسې ناشنا خیرونه بدل درکې د فتنو نه بدی بچ کی حدیث د ام سلمہ کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه را پاتې ده داسې د hebat حالت کې او داسې و فرمایي چې سبحان الله ماذا انزل الليل من الفتن وماذا انزل من الخزائن الله مال خبر راکړه چې ډېری خزاني ستا امت ته باور کړی شي دی باور ورسیږي او ډېری فتنی په دې باندې راتلل والا دي نو به فرمل چې من یوقظ صواحب الحجرات سود جلال شي او د بیبیان زما را پاتسي لکه یصلین چې منځو کی د شپې بندگی وکي فرب کاسیا عاریه یوم القیامه ډیر زنانه ډیر انسانان دنیا کې به ډیر جامع به چولی نعمتونه و په ډیری په آخرت کې به بربنډي په دې حدیث کې ډېری فائدې دي یو دانه به تراوالو یو فائدہ به تراوالو هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړ چې فتنه راځي نو د فتنو نه د بچاو ذریعہ په دې حدیث کې خو د سبب مو خو د غدا ده چې د شپې مانځ تر پاتېدل دا خبر خبره خلکو ته وړخ کار کیږي لیکن ډېر قوي او مضبوط علاج دی قران د شپې مانځ کې لوستل د فتن نه د بچاو د ګناونو نه د بهایانو د فسادونو نه د بچاو ډېر ښه ذریعہ ده او بل په دې حدیث کې دې ته اشاره ده چې زنانه د هغې د وجې نه فتنې پیدا کېږي لکه مخکې مونږ وویلې فتنې د زنانو په وجه پیدا کېږي نو دا د الله په بندګۍ باندې مشغولول په کار دي دې سره فتنې کمېږي کله چې ښځې وزګارې شي او ګرځي را ګرځي او صرف د خپل میک اپ غم وسري او د خپل جامو او لباس او د خپل خواهشاتو غم وسري نو دې سره سختې فتنې پیدا کېږي په عالم کې لکه زمونږ په دې دور کې دا په بندګۍ باندې مصروفه کول او مشغوله کول په کار دي یو صحابي ویل یا رسول الله دلته یو سړی دی چې د شپې مونږ کوي ويسرق بالنهار د ورځې غلا کوي قال اما انه سينهاه ما تقول دا د شپې مونږ بدل را دا غلا نه منګي د تی چوي د شپې مانځ کې الله دا طاقت چولې چې د ورځې د ګناهونو سره بچ کړي ومنهاة عن الاثم حدیث کې راځي دا د شپې عبادت د ګناه نه د منع کېدو یو ښه سبب دی، ښه ذریعه ده، نو دا هم یو ناشنا علاج دی، مؤمنانو له پکار ده، زموږ په دې دور کې د دې هم ډېر کموالی دی، د تهجد عبادت ډېر کم دی، که څوک یې کوي هم یو دوه څلور رکعته وکړي بس، نه دا خو یو دوه ګنټې درې ګنټې پکار دی، اوږده بندګي د الله پاک وکړه، په خوند باندې به پوه شې، ناشنا شانې ژوند به دله رب العالمین دله درکړي. همدې ته نږدې خبره هغه دا ده ومن اعظم المنجیات من الفتن و کتاب الله عز وجل د فتنو نه د بچ کېدو عظیم سبب هغه قران دی دا کتاب الله دې د پر را لګل چې د فتنو نه بخلای شي د ګناهونو نه بخلای شي د الله سره تعلق جوړ شي الله فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قران لار کی هغه طریقې ته هغه لارې ته هغه خبرې ته چې هغه برابر ده دارنګ الله فرمایي لوی ثبت الذين امنوا دا قران الله دی لره لګلې دی چې د ایمان والو تثبت په وشي مضبوط شي په دې کتاب یعنی په وخت د فتنو کې په وخت د مصیبتونو کې د پریشانانو کې قران راواله په دې کې سوچ وکړه الله پاک به دې کله کې پای کې علاج موجود دی علاج ليثبت الذين امنوا د مؤمنانو د مضبوطولو کتاب دی الله دې د پر را لګل چې مؤمنان د مصیبتونو د پریشانانو د وساوسو د فتنو په زمانه کې کلک په دین باندې کلک کېدل په منهج باندې باقی پاتې کېدل د الله په طاعت باندې باقی پاتې کېدل د پر دا کتاب الله را لګل د دې کتاب سره تعلق لري الله حیات طیبه ورکړي فلنحینه حیاتا طیبه یو روایت کې راغلی چې سند کې دای کلام دی او د معنا په لحاظ سره جوړ لید علی رضی الله حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی او ستكون فتنن ډېری فتنې به پیدا شي نو چاته پوسو چې مل مخرج من حیا رسول الله د فتنو نه د وتلو لار هغه څه ده چې فتنې کله پیدا شي څنګه به دی وضو بهر قال کتاب الله د الله قران دی کنه قران سره تعلق لري د فتنو نه به بچ شي او دا واقعي او حقیقي خبره ده، ډېر دلایل دي په دې باندې، ځان له دا کمزوری روایت نه، بلکې په دې کې بې شماره دلایل دي، دا قرآن خپله په دې ګواه دی چې دا د فتنو نه د بچاو کتاب دی، دا د عصمت کتاب دی، د بچاو کتاب دی، واعتصموا بحبل الله، دا د الله پړی دی، دې پورې څوک ونښتي پس نجات به مند کوي، بل صحیح حدیث کې راغلي دي، ان هذا القرآن سبب ترفعوا بید الله وترفعوا بأیدیکم. دا قرآن یو پړی دی، یو طرف یې د الله لاس کې دی، بل طرف یې ستاسو، فتمسکوا به، په دې منګولې ولګوئ، فإنکم لن تهلکو ولن تضلوا بعده أبدا، نه به هلاک شئ نه به ګمراه شئ. وګوره، دارنګه دې سره نږدې سنت د رسول الله، څوک چې په سنت عمل کوي، د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې الله به هغه هیڅکله نه خرابوي. دا ظاهري شکل هم د سنت مطابق جوړ کا نه الله تعالی به دې نه خرابوي که سړی وایي چې زما زړه ښه دی خیر دی په ظاهره کې دې زما شکل خراب وي اخته دې زما ګډ وړي ګیره دې نه پنسي و بس مکه راکاږم پتلون باچوم ټای باچوم خو زړه مې ښه دی الله رب عزت د دې خبرې ردم کړی دی فرمایلی دی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم کله چې د هغوی ظاهر خراب شه ځاغ و واوړېدل ظاهراً د اتباع د موسی علیه السلام نه، ازاغ الله قلوبهم الله پاک ورله دا زړونه موله واړول ظاهر عنوان الباطني دا نښی د باطن چې ظاهر دې ګډ وډ و زړم دې خراب دی او چې ظاهر دې جوړ که الله دې زړم جوړوي او چې زړه دې جوړ شو ظاهر دې هم بیا جوړېږي د یو بل سره تلازم دی ملازمه ده لکه د ونې جرلې او د ونې څانګې د یو بل سره تعلق لري. نو سنت نبوي د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث عمل کول سنت طریقو باندې چلیږی بیا به هیچری ګمراه نه شي هغه مشهور حدیث کې راغلي صحیح حدیث دی مستدرک کې هم راغلی دی امام مالک رحمه الله موطا کې هم راوړی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنتي تاسو کې ما دوه شیان پرېښودل چې هیڅ چری به تاسو کومه لن تضلوا کې لن د تاکید د نفي د مستقبل لپاره راځي بالکل به تاسو ګمراه نشئ هیڅ کله د الله نبی تاکید سره فرمایلی دي کله که تاسو په ای منګولې لګولې قران هم کلک رانی ولیو او سنت نبوي هم کلک رانی ولیو قران او زما سنت کتاب او سنت کې الله تعالی دا کمال چولې چې نه ګمراه کیږي انسان کله چې دې پورې ونښلي. الحمدلله موږ له الله پاک ډېر ښکلی علاج راکړی دی، ډېر ښکلې قلعه یې راکړې ده چې هغې ته ورننوځو د هر قسم فتنو نه بچ کېږو، لیکن ګوره شیطانان تا دې قلعه ته پرېږدي نه، دغه زغرې ته دې پرېږدي نه چې دا ته واچوې، قرآن نه دې محرومه کوي او جدا کوي دې د حدیث د رسول الله نه جدا کوي، یهود، نصارا، کفار، شیطانان هغوی هم لګېدي او اهل بدع د قرآن نه، د سنت د رسول الله نه دې اړی لګېدي. دغه مبتدعين دا د حديثو د رسول الله دشمنان دقه ګوره ډاکوان دي ستا د ايمان او ستا د دين خرابولو والا دي انسانه وپيژنه دا دشمنان خپل وپيژنئ قران حديث د رب العالمين خبرې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هسې په خوله کې مه اخله عملي انداز باندې واخله عملي انداز باندې قران حديث بيا به د الله هيڅکله نه ګمراه کوي فتنې درته بيا څه نشي ويلی د الله په اذن سره نو الله عزوجل په قرآن کي په سنت نبوي کي دا کمال اچولی دی چي انسان د هر قسم فتنو نه بچ کيږي د فتنو نه د بچاو يو بله ذريعه او سبب هغه الصبر دی ومن اسباب النجاة من الفتن الصبر عندها کله چي فتني پيدا شي جلتي مه کوه د صبر نه کار واخله نو په دي صبر کي ډير زيات کمال دی الله عزوجل تا د دغه فتني نه بچ کوي کله چي ته جلتي نه کي جلتي بعضې خلکو عادت دا دی چې کله فتنه واقع شي کنه نو دا لاولو ته ورمنډه کړي غاړه ولا ورکړي ځان ته خبرې لګي او که چېرته صبر دې لږ وکړو نو بیا دې الله پاک په فتنو کې ناچي یو ډله پیدا شو مثلا سمدس مو ورځ چې بس تاب کې نوم لیکلی او رکنیت دې پکې حاصل کړی څه پته لګي دا څنګه خلک دي لږ انتظار وکړه څه زمانه بعد پته لګي چې خو علماء فتوا ورکړله نیکانو خلکو ویل چې دا صحیح دي بس بیا وسمرګره شو د مرګ کې درو لایقو یو شی پیدا شو سمدس ورمنډه مه وه چی تی اخلی لږ انتظار ورته وکه یو جنګ جګړه اختلاف پیدا شد سمدس تب کی خبری مه کوه چی دا صحیح دی او دا غلط دی لږ انتظار نه کار واله جلتی مه کوه جلتی نو صبر چی سړی کوی نو په صبر کی الله پاک ډیر کمالات اچولی دی الله رب العزت فرمایی دی یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تاسو مدد والی د الله نه د مصیبتونو د فتنو په مقابله کی په صبر او په مانځه صبر نه کار والی مونځ کوی. د صبر په وجه تاسو دوی جنت ته راغلي، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، د الله بندګان عباد الرحمن ته الله د جنت بلخانې ورکوي د دوی د صبر د وجه نه، او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دجال کله راوځي کنه نو یا عباد الله فاصبروا د صبر نه کار په دغه وخت کې واخلئ، صبر چې دی دا دوایي ده دوایي د هر مصیبت او د هرې فتنې، علماوو ویلي دي چې الفتنة مصیبة ودواؤها الصبر، دا فتنه چې راشي کنه دا یو مصیبت دی په خلکو باندې، راواچوه الله پاک امتحان یې راواچوه د هغې دوایي او علاج صبر دی او رسول الله صلی الله خپله داسې فرمایلي دي چې وما اعطي احد عطاء خیر و اوسع من الصبر یو انسان ته یو بخشش یو ډالۍ نه ده ورکړی شوې چې هغه غوره وي او پراخه وي د صبر نه کوم انسان ته چې الله د صبر ماده ورکړه کنه دا ډېره غوره ده او ډېره پراخه ده په صبر باندې هر کار کیږي ځکه صبر د ګناهونو نه هم وي ټول ګناهونو فتنو چې ته خلاصېږي په صبر صبر ته لږ وکړه دا اله دی جدی ده مثلا پیدا شو ستاسو ته ضرورت نه سره راخلم کمپیوټر ته د اجازه نشته څه پکې موبایل ته هیڅ اجازه نشته کاروبار نه کیسه خاص می ساته ځان سره نه دی وی د دینه په غیر باندې وخت تیریږي د انسان که سخت ضرورت دی وی یو ساده شانتی چې صرف आवाज په بل تر رسیږي دا نه صبر وکړه ټي وي ته ستاسو ضرورت دی چې تیل نټ ته ستا څه ضرورت دی چې لګی د کومه داسې داعی چې ټولې دنیا ته لګی دعوت کې هر انسان خو دا شانتی نه په هر چا باندې ځان مه قیاس کوه یو ځای کې بې حیی پیدا شو هغه ځای له مه ورځه یو ځای کې زنانه دي ته په ځان پوهېږي که ځال ته ورشم نظر به مې بد استعمال شي خبرې اترې به رانه وشي ازادي به رانه د هغوی سره وشي هغه ځای ته مه ورځه یو ځای کې ډمګري ده هغه ځای له مه ورځه صبر ترې لږ وکړه، یو ځای کې حرام خوري ده چا خیرات بخښ کړی دی غلط صبر ترې لږ شانې وکړه د الله په فضل سره د هغې نه ښه خوراک به درله الله درکړي، د یو چا خوراک حرام دی مه خوره لږ صبر وکړه د هغې نه به ښه عوض درله الله درکړي، نو د ګناهونو نه صبر کول، دویم په طاعتونو د رب العالمین باندې صبر کول، د عبادات او طاعت چې دي نو صبر په دې کې کېږي. د صبر نه بغیر سړی اطاعت نه شي کولی او بل په مصائبو باندې مرضونه، تکلیفونه، مرګونه، فقرونه راشي په دې کې صبر، بې صبري نه ده په کار. یو انسان کمال ته نه شي رسېدی مګر په صبر، د شرونه نه شي بچ کېدی مګر په صبر باندې. او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې ای زما امته فإن وراءکم ایام الصبر، روسته زمانه کې د صبر ورځې راروانې دي. دا زموږ دور یاد کړی دی. ويصبر فيهن على مثل قبض على الجمر یو لفظ د دې حدیث دا دی چې صبر پای کې به دسی وی لکه سکروټې لاس کې نیول او بل لفظ دسی دی چې الصابر على دينه کالقابض على الجمر هغه سوچ په خپل دین صبرناک دی نه په دین عمل کوي لګی دی دا به دې سویل کس کروټ چې بلاس کې نیولې سکروټ سره ونی چې نو څونه خوږیږي او سوځي د سترګو نه به اوښ کې رواني او رپیږي به دې شي نو په دین باندې به عمل دې ګرانی کور کې فتنه بهر فتنه ارزه کې فتنه فتنه د الله نبی ورته سخت ترغیب هم ورکړی دی، وللعامل فیهن مثل اجر خمسین رجلا، څوک چې په هغه زمانه کې په دین عمل کوي که نه د پنځوسو کسانو اجر به الله ورکوي، د پنځوسو، یعملون مثل بمثل عمله، چې د ده په شان عمل کوي. دا چې څونه عمل کوي که نه او پنځوس کسان نور دغه شان عمل کوي، د هغه پنځوس واړه اجر به الله دله ورکوي، ډبل اجر الله دله ورکوي، د پنځوسو. یو حدیث کې راغلي صحابه ویل یا رسول الله اجر 50 رجلا منا ومنهم د 50 صحابه اجر الله ورکي او کنه د هغه زمانه د خلکو قال بل اجر 50 منکم د 50 صحابه اجر الله ورکي ډیر عجیب حدیث دی دا موږ ته الله د 50 صحابه کرامو اجر راکړي کله چې دې زمانه کې موږ په دین چلیږو بندگی د الله کو د شپې د ورځې د جمع پابندي د ذکر پابندي د سنت طریقو پابندي نو په دې وخت کې الله سید د 50 صحابه اجر ورکړي دا سوال پیدا شي چې د پنځوس صحابه کرامو اجر هغې ته به موږ څنګه ورسېږو؟ د یو صحابي ایمان ته ټول امت نشي رسېدلی، لکه آجوري په کتاب الشریعه کې نقل کړي دي، دا اقوال د سلفو یې نقل کړي دي. نو د هغې جواب دا دی چې نه، یو د صحابه کرامو هغه قدر دی، د هغې منزله ده، هغې ته څوک نشي رسېدلی، هغه منزلة الصحبة چې هغه د رسول الله سره ملګري شوي دي او رسول الله باندې نظر لګېدلی، هغې ته هېڅوک هم امت کې نشي رسېدلی. هغوی ته چې الله په دې کوم عزت ورکړی دی، کومه درجه یې ورله ورکړې ده، کوم رفعت شان یې ورله ورکړی دی، هغې ته امت نه شي رسېدلی. هغه یوازې اجرونه دي، ثوابونه دي او بدلې دي، نو هغې ته انسان رسېدلی شي. دې زمانه کې څوک په دین عمل کوي، د پنځوس صحابهوو اجر الله تعالی ورله ورکوي، بدلې ورله ورکوي. یو سړی دی چې د هغه تا ځان ته رانږدې کړ، محبوب دې خپل وګرځاوه، خوا کې دې کېناوه، او یو سړی دی چې هغه له دې پیسې صرف ورکړې دي، نو دواړو کې فرق دی. نو صحابه داسې مثال لري چې مقربین دي، نږدې دي الله تعالی ته. نو صبر ډېر ښکلی شی دی. بل علاج د فتن نه د بچاو هغه دا دی چې د حرامو او د شبهاتو نه ځان ساته. حرام خوري مه کوه، پردي مالونه مه خوره، غلاګانې، ډنډې واله، دو نمبر شيونه خرڅول، دوکې کول، د دې نه ځان وساته. بلکې هغه څه کوه چې مشتبه شيونه دي کنه مشتبه شرع کېدی شي چې نقصان پکې وي کېدی شي هغې نه هم ځان وساته. اشتباه والا کارونه مه کوه، خوراکونه مه کوه، کسبونه مه کوه، لباسونه مه اچوه، مشتبهات په دې ټولو کې وي، د هغې نه ځان وساته، نو دې سره به الله پاک ستا دړه حفاظت وکړي، الله عزوجل به ستا د دین حفاظت وکړي او په فتنو کې به دې نه اچوي، د فتنو نه به دې بچ وساتي، الله رب العالمین دې دین کاملوي، دې سره حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما کې راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دې، الحلال بین و الحرام بین. حلال ښکاره دي عامو مسلمانانو ته معلوم دي، حرام هم ښکاره دي معلوم دي، زنا او غلا او ډاکوا او سود او دا شيونه حرام دي هر چا ته معلوم دي، ليکن وبينهما امور مشتبهات منځ کي داسي بعضي کارونه دي چي مشتبه دي، مشتبه هغه ته وايي چي لا يعرفها کثير من الناس ډېر خلک يې نه پېژني چي دا د حلالو نه دي که د حرامو نه دي، لږ خلکو ته پته لګېږي خاص علماوو ته ليکن ډېرو خلکو ته د هغې پته نه لګي چي دا شی به حلال وي که حرام. دا جامه زه واغوندم که نه، دا خوراک وکړم که نه، دا کار کسب وکړو دا به جایز وي که ناروا به وي؟ نو د الله رسول فرمایي، فمن اتقی الشبهات، که چا د دغه مشتبهاتو شیونو نه ځان وساته، استبرأ لدینه و عرضه، نو د خپل دین او د خپل عزت حفاظت یې وکړ. دین او عزت یې بري که بري بچ یې وساته، دین به هم نه خرابېږي، عزت به هم نه خرابېږي. او څوک چې په شبات کې واقع شي نو هغه په حرامه کې بل ورځ واقع شي مثال دا دی الله نبی فرمایي لکه یو سړی د ناغشوي علاقې نګر چا پر خپل ګډي بزید سره یي حمایت او رک چوته وای ناغشوي زه علاقې ممنوعه نو یوشک یو واقعه قریبه ده چې د ګډي بزی بالته اور واقع شي او پردي فصل کې بورننه وځي نو به دا د عقوبت او د غرامت لایق وګرځي کې مستحق به وګرځي ګړي به جلته مور ولب کې نه به واقع کی د چې ته شبهات خاله مور ته حرام کې بنه واقع کی چې شبهات لور له حرام کې به واقع شي به په دې حدیث کې دا فرمایلی دي الا وان فی الجسد مضغه په دې بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله چې هغه جوړ شي ټول بدن جوړیږي او اذا فسدت فسد الجسد كله چا خراب چې ټول بدن خرابېږي الله وهي القلب غزړه دی ګوره دې کې اشاره شو دی ته زړه جوړ کړه ټول بدن دی جوړېږي زړه پس جوړېږي د شبهاتو نه د حرامو نه په بچ کولو باندې شبهاتو نه ځان وساته شبهه دی ګوره حرام ته راکاږي حرام دی فتنو ته راکاږي یو سره دی چې هغه احتیاط کوي شبهه نه ځان ساتي نو خالص حرام بغه څنګه وږي یو مسلمان وینه به څنګه تویږي د هغه حق به څنګه والي، د چا عزت به څنګه والي، د هغې نه به یې مکمل ځان ساتي، داسې انسان به د زنا نه بچي، د قتل نه بچي، یو مسلمان ته د ضرر ورکولو نه بچي، د شبهاتو نه سره ځان ساتي، نو د دغه شي نه خو بیا خامخا ځان ساتي، خو دې سره فقاهت او پوهې ته ضرورت دی، د خوارجو په شان ته نه چې هغوی به یو کجوره دانه به چېرته پرته وه هغه به یې نه راخسته ویل که دا بې تقوایي ده او یو مسلمان به له مخې له ورغی درز به یې ترې ویست ایسته به یې وواژه. هغه بیا کافر ګاڼه او یو کجوره دانه بیا نه راخستله نو دسی به هم نه جوړیږی فقه فی الدین ورسره ضروری ده د الله په دین باندی ځان پوهه که جلتی مه کوه په دی فتوو کی چی دا کافر دی او دا مسلمان دی لږ احتیاط نه کار واله. یو ښه علاج د فتنو نه د بچاو هغه دعا ده دعا چی دا سلاح المومن ده د مومن اسلحه ده لکه یو مجاهد په وسله باندی ځان بچ کوی د دشمن نه. او دشمن پرې وهي نو داسې مؤمن بنده سه چې کله دعا وي او د دعا پابندي کوي نو ځان هم بچ کوي او خپل دشمنان چې شیطانان دي، کفار دي، اهل فتنه دي هغه هم پرې وهي. په اسلحه باندې دوه کاره کېږي، د ځان حفاظت او دشمن ته اذیت. داسې په دعا باندې هم دغه دواړه کاره کېږي بلکې ډېر کارونه پرې کېږي، ستا حفاظت پرې کېږي او د فتنو نه بچاو او څوک چې اصحاب الفتنه دي هغوی ته ضرر رسېږي. ولا يهلك مع الدعاء احد د دعا څخه څوک نه هلاکي په حدیث نبویو کې د فتنو نه د بچاو ډېری دعاګانې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې دا دعا کوله چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال الله د جهنم د عذاب قبر د ژوند او د مرګ د فتنو نه پناه تا پر غواړم او د دجال د فتنې نه او فرمایلی تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله پر تاسو تعوذ طلب کوي پناهي طلب کوي د فتنو نه کومې فتنې چې ښکاره دي او کومې چې پټې دي بعضې داسې فتنې چې ته نه ښکاري او بعضې ښکاره کیږي نبی صلی الله علیه وسلم وقد استعاذ من فتنه الغناء وفتنه الصدر د مالدارۍ د فتنې نه مې الله وساته د سینې د فتنې نه مو ساته فتنه د دنیا نه فتنه القبر نه او دارنګ د منۍ د فتنې نه د زړه د فتنې نه د سترګو او د غوږونو د دې د شرور نه پناهي طلب کړې ده، د دجال فتنه، د اور فتنه، د فقر فتنه، د دې د وجې نه الله تعالی به تا بچ وساتي د فتنو نه که دا کار دې کاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، ان السعید لمن جنب الفتن، نیکبخته انسان هغه دی چې فتنې پرې رانشي، د هغې نه بچ وساتل شي. ولا من ابتلي فصبر فواها او که چا باندې فتنه چرته راشي او صبر وکړي نو په دغه لپاره خو بیا تعجب دی واه واه نو په دې حدیث کې موږ ته دا هم راښودل شوي چې که ته نیکبختي غواړې د فتنو نه ځان وساته په دعا او که درباندې راشي بیا د صبر نه کار واله لکه مخکې موږ هغه وویل دعا ډېر ښه شی دی هر وخت دعا غواړه دعا چې الله موږ د فتنو نه وساته الله ما زما ټول مؤمنان وروڼه مسلمانان د فتن نه وساته او یو ښه علاج بل د فتن نه د بچاو هغه دوه کارونه دي یو صدقه چې سړی صدقې ورکوي او د الله په بندګانو باندې شفقت کوي مسکینانو باندې یتیمانانو باندې کونډو باندې نو رب العالمین داسې انسان بیا د فتنو نه بچ کوي خو چې د دې صدقې او د شفقت سره سره انسان کې تقوا هم وي د الله د یرې د وجې نه دا کارونه کوي او د تقوا د وجې نه دا کارونه کوي. او یقیني وي چې الله پاک ماله په دې باندې اجر راکوي نو الله خپل کتاب کې فرمایلي دي فاما من اعطا هغه انسان چې د ورکړې صفت ځان کې پیدا کی مال لګي لګي دی په یتیمانانو کونډو مسکینانو خپلوانو باندې خدمت د خلکو کوي طاعت کوي خبره مني اعطا دې ټول ته شامل له واتقوا د الله نه ویری ده د فخر خو الله د پاره دا کارونه نه کوي وصدق بالحسنى او تصدیق کوي په هغه ښایسته خبره باندې چې جنت دی، تصدیق یې په کلمه د توحید لا اله الا الله مني یعنې توحید والا دی، مؤمن دی، او تصدیق یې بالحسنی یعنې په جزا، بالخلب، باندې موعود الله بالخلب چې الله ماله د دې عوض راکوي، دې درې خبرو باندې یقین ضروري دی، په جنت هم یقین وکړه، په لا اله الا الله هم یقین وکړه او د الله په وعده یقین وکړه چې ماله الله د دې عوض راکوي. نو رب العالمین وعده کړې ده او د الله وعده کې خلاف نه وي. فسنيسره لليسرا الله فرمايي موږ به ده ته اساني ورکړو يسرا طرف ته د يسرا يو مطلب دا دی چې الله پاک به ده ته هر څه اسان کړي د فتنو نه به يې بچ کړي د شرورو نه به يې وساتي په دې من منځ کې به يې وباسي يسرا د جنت لاره به ورته اسانه کړي د نيکو لاره به ورته اسانه کړي بادروا بالصدقه فان البلايا لا يتخطاها صدقه وایي تاسو په جلتي ورکړئ ځکه مصيبتونه په دې نه راوړي د دې حديث معنی صحيح ده اګر که په سند کې د علماوو کلام دی. بادرو بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها او صحیح حدیث کې داسې راغلي دي مثل المتصدق والبخیل کمثل الرجلین علیهما جنتان د بخیل مثال او څوک چې صدقه ورکوي د دې مثال داسې دی لکه یو دوه کساني زغرې اچولي او لاسونه یې هم تړلی شوي دي سینې سره متصدق انسان چې راولګي صدقه ورکړي دا زغره کولاویږي کولاویږي ترې کته پرېوځي لاندې منډونه مو له وران کړي په دې کې اشاره دې ته چې د دې صدقې والا انسان سینه الله پراخه کوي نیک اعمالو توفیق ورکوي ولا او فتنو را ګیر کړی دی داغې نه بچ کوي او ګناهونه معاف کوي او بخیل مال لګي لګي دی خو چې هغه څنګه مال لګي دومره په تنګي راځي سوال دا دی چې هغه هم لګي دایم لګي په د تنګي راځي په دې بل نه راځي دا ولې د دې وجه دار چې دا بخیلی په ځان لګي هغه پیسې پیدا کوي بنگله جوړي گاړه پیدا کوي چمنونه جوړي په دې باندې په ځان پر اخیره ولي هغه سره نورم تنګي ځکه چې خواهشات ډیریږي سره نور تنګي او صدقه والا خو د الله لپاره ورکوي په مسکینانو یې لګوي نو د هغې د وجې نه د الله د طرفه په ده پر اخي راځي په یو چوپړۍ کې به اوسېږي ګاړی به هم نه وي خو ړه به خوشحاله وي په نیکۍ کې به استعمالېږي صدقه ډېر عجیب سبب دی د پراخۍ او د فتنو نه د بچاو د مؤمن نه تکلیف لرې که الله یې تا نه لرې کوي په دنیا اخرت دواړو کې. یو درې کسانو غار ته ننوتي وو او کاڼی پرې راپرېوتی وو، هغوی یې الله پاک خلاص کړل، یو په نیکو اعمالو باندې، لکه مخکې تېر شوي، بادرو بالاعمال فتنه، عملونو سره سړی خلاصېږي، بل هغوی چې بچ شول د احسان د وجې نه، فتنه امتحان پرې راغی او د امتحان نه الله ویستل، د هغوی د نیکۍ د وجې نه، یو بر الوالدین کړی وو، د مور او پلار سره یې ډېره نیکي کړې وه. بل د زنا نه تښتېدلی او بل د خپل اجیر سره احسان کړی و. امام بخاری رحمه الله حدیث اوږد نقل کړی دی. نو ته وګوره د مور او پلار سره نیکي، د بې حیايۍ نه ځان بچ کول او د خپلو مزدورانو عاملانو سره احسانات کول، الله عزوجل له سړي سره څومره احسان کوي. فتنه کې به راګیر شې او الله تعالی به دې بچ کړي. یو ښکلی علاج د فتنو نه هغه دا دی، انسان چې دی دا کمزوری شی دی، کله کله سړی په فتنه کې واقع شي، ظاهري باطني یو فتنه کې به هسې ورننوځي، واقع به شي، غیر اختیاري به کله واقع شي، خلک به دې هغې ته راکاږي، هغه ماحول کې به اوسېږي، نفس به دې کله هغه فتنې ته راکاږي، هسې ته به هغه ګناه درنه وشي، ځان له کوټه کې به ناست یې، هسې ته به نېټ به راکولاو کړي، بربنډې زنانه به پکې هسې ته ویني، نو د هغې علاج، ښکلی علاج هغه توبه ده، بس الله ته توبه وباسه چې بیا نور داسې کارونه نه کوم الله. اوسه پورې مې دا سترګې هم غلطې استعمالې کړلې وختونه مې ضایع کړل الله پاکه او ستا د تعلق په ځای باندې مې چرته د زنانو د تصویرونو سره او د ډرامو سره او د دې ګندونو سره تعلق ربه تاته توبه وباسم زه تادې لپاره نه یم پیدا کړی تاته رجوع کوم ای الله توبې سره ټوله ګناه هم ختمه شي او الله سبحانه وتعالی تاته یو دیوال ووهي به او حفاظت دې به یې کوي چې کله په اخلاص باندې توبه وي کنه سړی په اخلاص توبه وباسي رب العالمین ته او بار بار وباسه توبه توبه د الله تعالی ډیره خوښه ده ان الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب الله تعالی هغه بنده سره مینه کوي چې مؤمن دی المفتن په فتنو کې واقع کیږي یعنی ګناه تی کیږي کله او التواب خپل الله ته توبه وباسي نو توبه چې د علاج عظیم د فتنو د معاصیو دی غټ علاج د سره به د فتنو نه د ګناهونو نه بچ کیږي نو دا لار اختیارول یو مؤمن له پکار دی ډیره توبه هر وخت توبه او توبه توبه ته زموږ ډیر ضرورت دی بل علاج، يو صحيح حديث کي دوه خبري ذکر شوي دي چي دغه دوه اسباب ته اختيار که نو قسما قسم فتني به خو ليکن تا به الله بچ کړي يو الايمان القوي بالله عز وجل واليوم الاخر الله باندي مضبوط ايمان راوړه او د قيامت په ورځ باندي ايمان چي الله حق او د هغه ملاقات حق دی. دا به کیږي خامخا که دنیا د سرو زرو شوله که دا دنیا نه اور جوړ شو که د ازمکې والا دونه بره وریځې ته وختل کنه او د مریخ ستوري ته وختل او کوزیدل او راختل او هلته یې کورونه او بنګلې هم ځانله جوړې کړلې خو علی کل حال الله حق دی او ورځ د اخرت به خامخا په دې باندې راځي ورسره نیک اخلاق د مخلوق سره د هر چا څخه ښه برتاو کول لکه څنګه چې ته غواړې چې تاسو وکړی شي داسې برتاو کوه نو د دې په وجه الله تا د فتنو نه بچ کوي. ایمان دله محفوظ کړي او جنت ته دي بوځي. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه صحابي وايي، په یو سفر باندې مونږ تللي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ته ویلي، اعلان وکړه الصلوة الجامعة، لمونځ راجمع کیږي، ای خلکو! تاسو راجمع کړئ، راشئ، راجمع شئ، ملګري راجمع شو، لمونځ وشو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي، دا بیان وکړ، ډېرې اوږدې خبرې کړي دي، نو په هغه کې یو خبره دا ده، چې الله رب العالمین جعل العافیة فی اول هذه الامة. د دې امت اوایل له عافیت ورکړو فتنې نه وي بس یو بادشاهي به وه یو خلیفه بادشاه به ټول خلک به تابع نه ډلې وي نه پکې دا مذهبونه وو چې دا حنفي دی شافعي دی مالکي دی حنبلي دی او ظاهري دی پلان دی دا نه پکې دا مذهبونه وو ټول یو اسلام نه پکې ډلې وي نه پکې عقیدوي جماعتونه وو دا معتزله دی او دا جهمیه دی او دا قدریه دی او دا قصې پسې پکې دا شیعه دی او دا بریلیه دی دا شي نه پکې نه وو عافیت الله د اول د امت ته ورکړو وسيصيب آخرها آخرها بلاء وفتنه. اخره کې به مصيبتونه ډېر راځي او فتنې به ډېرې راځي. نو په هغې کې دا لفظ دی چې ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا داسې فتنې به راشي چې مخکنۍ فتنه به سړي ته وړه ښکاره کېږي. مؤمن به وايي چې دا مې هلاکوي، هغه به لرې شي، بيا بله فتنه به راشي وايي دا مې هلاکوي، ايمان راله بوځي، بله هغه به لرې شي بيا بل مصيبت به راشي، وخت په وخت به دا فتنې راځي. یو فتنه ختم شي بل پیدا شي به بل ختم شي بل نو الله نبی دې خپل علاج کې هغه ته وګوري فمن سره ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان ياتوا اليه کوم انسان چې په دې خوشاليږي چې د اور نه د بچ کړي شي او جنت الله بوزي یعنی که دا غواړی چې الله هم د اور نه بچ کړي او جنت ته بوزي نو دوه کاره کوه په تا دې مرګ راشي یعنی مرګ پورې دا دوه کارونه کوه چې الله باندې او قیامت باندې ایمان لري الله حق دی دا غزاد د عالم ټول داغه دی او ورځ د آخرت یقیني او رښتینی ده یو د قوي ایمان په الله او په قیامت جوړ کی دویم ولیاتی للناس خلکو سره دې هغه برتاو کوي، هغه معامله دې کوي، الذي يحب ان يأتوا اليه، چې دا غواړي چې ده ته راتګ په هغې باندې وکړل شي. ته د خلکو نه ادب غواړې، د خلکو نه احترام غواړې، تا ته دې سخت الفاظ ونه وايي، تا سره دې ټګي ونه کړي، تا سره دې دوکه ونه کړي، تا نه دې غلا ونه کړي، نو ته هم د خلکو سره دا کارونه مه کوه. ته دا غواړې چې ستا د ښځې، د لور، د خور بېعزتي ونه شي، تا څوک قتل نه کړي، ستا بچي ته ضرر ورنه کړي، ته هم بل چا ته دا ضررونه مه ورکوه. نو د دې حدیث نه دا معلومه شو چې د فتنو نه که ځان بچ کړې نو په دوه شیونو یو بالایمان او دویم بالخلق الحسن والاحسان نیک اخلاق او احسان د مخلوق سره کوه ښه اخلاق د خلکو سره چلوه نو رب العالمین به تا د فتنو نه بچ کړي د فتنو نه د بچاو یو علاج هغه دا هم دی الاجتناب عن الولایات والمناصب الحکومیه د ولایتونو نه او د منصبونو نه ځان ساتل بقدر استطاعه چې وسه دې کېده دې نه ځان ساته ګورنر جوړېدل، والي جوړېدل، تاڼېدار جوړېدل، قاضي جوړېدل او په صوبايي اسمبلۍ کې او په قومي اسمبلۍ کې ممبر جوړېدل، د دې نه ځان وساته، که چېرته د ايمان حفاظت کول غواړې او د داسې خلکو سره ملګری کېږه مه، د هغوی لپاره جنډې اوچتوه مه، د هغوی لپاره خپل دين هم مه خرابوه، ډېر ناکاره انسان هغه دی وايي، الذي اذهب آخرته بدنيا غيره، د بل چا د دنيا د حفاظت لپاره خپل آخرت تباه کړي يو سړی. ډیر خلک دي د بل چا مشرۍ د پاره خپل ځان هم تباه کړي، خپل اخرت هم تباه کړي، خپل دین هم تباه کړي، نو د دې نه ځان وساته. دا هغه زمانه وه چې کله به مسلمانان حکومتونه وو، نو په هغې کې به صحابه کرامو او نیکانو خلکو بې قدره استطاعه کوشش کاوه چې په دې کې برخه موږ وانلو. نو کله چې داسې حکومتونه چې هغه کې د الله قانون نه وي د دیندارو خلکو دښمنی پکې وي د الله سبحانه و تعالی سره لحاظ پکې نه نو په داسې ځای کې ور داخلېدل کې ډېره لویه فتنه ده بلکې یو حدیث کې راغلی دی چې داسې حکومتونه چې هغوی هغه د منځونو سم پابند نه یو فاسقان حکومت یې ګڼل وایي فلا یکونو فلا یکونن احد منکم شرطیا ولا جابیا نبی رسول الله فرمایي په هغه کې د پولیسو کې مه داخلېږه په مال کمیټې باندې مې مقرریږه حارس څوکیدار مې جوړېږه د وخت کې ډېر خلک چې د علم او د دین داوا کوي او د سرکاري نوکرانو کې ورنوتی دي نو ایستا په حرامو کې په رشوتونو کې په غفلت کې په ظلم شهرت بلکې بعضی کسان په کفر کې واقع شوي دي یو حدیث کې راغلی دی ثعلبه رحمه الله وايي منګه حذیفه ابن الیمان ملاقات ته لاړو حذیفه ابن الیمان د دې فتنو په باره کې ډېر مهارت لاره نبی صلی الله علیه وسلم له دې خبرونه ورکړي او هغه فرمایل چې انی لا اعرف رجلا لا تضره الفتن شیئا ما ته یو سړی معلوم دی چې فتنې هغه ته ضرر نه ورکوي چرته نه فتنې راشي کنه الله دا غه حفاظت کوي هلکه دې سړی خو لیدل غواړي نو دا وای موږ راوته د حذیفه رضی الله عنه د خوانه ناسا په یو دغه مولید یو خیمه هغه ته چې ورننه وته کې محمد بن مسلمه ناس او حذیفه هغه ته اشاره کړو چې دې خیمه کې دغه سړی نو موږ د هغه نه تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې حذیفه رضی الله عنه وایي چې تاته فتنې ضرر نه درکوي؟ نو هغه ویل د دې وجه ما ته ښکاره کېږي دا چې ما ارید ان یشتمل علی شیء من ابصارکم حتی تنجلی عما انجلت زما د سره دا اراده نشته ده چې د دې علاقو مشري څه حصه ما ته ملاوه شي یا د کوفې امیر شم یا د بصرې امیر شم او یا د مدینې امیر شم او یا د مکې شم او یا د افغانستان شم او یا د پاکستان شم دا امارتونه امارتونه او دا مشرانې مشرانې د دې طلبګار نه یم. څه چې وشو بس هغه به شي بل کار به کوي حتی تنجلی عمان جلد نو ستراسه دی روایت کې فکر وکړه محمد بن مسلمه ته فتنی ضرر ولی نه ورکاو د فتن نه ولی بچو ځکه ولایت یې خوښ نو گورنری صوبایي اسمبلی قومي اسمبلی اگر کدا شي نه اوس پیدا شوی دي او د علاقو مشری چرمن جوړېدل کونسلر جوړېدل او د علاقې قاضي جوړېدل تا قصې مې سیغه نه خوښولې نو فمن کان علی صفته رضی الله عنه فان الفتنة لا تضره ان شاء الله زه دا وایم څوک چې د محمد بن مسلمه په شان صفت لري او دې شیانو کې کار نه لري نو فتنې به له ضرر نه ورکوي ان شاء الله الله په فضل سره نه په تنظیمونو کې امارت منګه غواړو او نه په حکومتونو کې امارتونه غواړو دا مشران مشران ول نه غواړو چې ته د صوبه سرحد امیر شولې الکه او ته د پنجاب امیر شولې او ته چې د کراچۍ امیر شولې دا د امیر لفظ په خلکو باندې خوږ لګي نو څوک چې دا امارتونه ممارتونه نه خوښوي نو ان شاء الله به د فتن نه بچي نو دې کې جلتي نه پکار چې یو سړی تا ته څوک درخواست وکړي چې راشه مشر صاحب ته بالکل ټیک ده او بعضې د دې لپاره انتخاباتونه هم کوي لګیا وي یو حدیث کې دي ومن اتى السلطان افتتن د سلاطین خواله چې ورتلې په فتنه کې به پرېوځي ځکه یا به حق بیانې نه هلته له سزا درکوي او شړي دي او یا به د هغوی په باطل باندې چپ کېږي نو چې چپ شي په خپله په فتنه کې واقع شو دی له دې نه څه جدا عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته عثمان ویلي و، راشه تا زه یو ځای کې مشر کوم، هغه وایي نه کوم، وایي کېبې؟ وایي نه کوم، وایي ستا پلار خو کوله که نه؟ وایي هغه خو به که په یوه مسئله کې بند شي رسول الله ص موجود و، هغه نه به یې تپوس وکړو، وحې به نازله شوله، که د الله نبي ته به نه وه معلومه خبره. زما په زمانه کې څوک د چانه ته پوس وکم هغه مجبور کاونه دو ته به حدیث ویو چې زه ته حدیث ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی من استعاذ منکم بالله فاعذو الله پر چا پنای طلب کاغله پنای ورکي زم الله پر پنای غوړم د دین چې تما مشرک په یو ځای باندې او قاضي می جوړ کې دی ولا کې پس هغه ته چې ټیک د می کوه خو چاته الموایا ډیرو سلفو دایونه دا نه خل چې دا مشری بنه غوښتله ځکه دا د فتنی ذریعہ جوړیدل دغې لپاره نظمونو لپاره خامخا جوړي بل علاج چې انسان د فتنې نه بچ کېږي، هغه علاج حقیقي، هغه دا دی چې سړي باندې مرګ راشي او د ایمان په حالت کې لاړ شي، نو د ټولو فتنو نه بچ شي. حدیث کې دي، والمؤمن یکره الموت، مؤمن بد، مرګ بد ګڼي، والموت خیر له من الفتنه، مرګ له غوره دی د فتنې نه، چې مرګ در باندې راغی، ایمان به دې محفوظ شي، ګمراه کېږې به نه اوس، او فتن چې راشي، نو غالب احتمال دی د ګمراه کېدلو، د خرابېدلو. نو یو مؤمن د پاره مرګ غوړی د فتنو نه خو دا خو زمونږ اختیار نه دی دا خو د رب العالمین اختیار دی چې هغه بندگان سو په دې کې څه کوي نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله و اذا اردت بعبادت بعبادک فتنه فقبضنی الیک غیر مفتون ای الله کله چې بندگان مې ته فتنه راولې نو ما ګوره د فتنې نه مخکې مخکې وفات کړه مخکې موږ بیان کړه چې صبر نو هغې ته یو قریب علاج هغه دا دی التثبت عند الفتن وعدم الاستعجال فيها چې فتنې کله راشي کنه نو جلتي مه کوه امام ابن ماجه یو باب لګولی دی باب التثبت فی الفتنه په فتنه کې تثبت پکار دی جلتي مه کوه او ابو داود کې باب دی باب التقرب فی الفتنه او یو حدیث کې راغلي دي یو صحابي ته مرګرو ویلې راځه چې دی څه جګړه غونته و پای کې خبرې کوو نو دوی ته وی چې په فتنه ته تامرون نه کون راسا فتنه کې ما ته امر کې چې زدي مشر شمه د فتنې سر می جوړه د پارام باندې کینې چې فتنه کم طرف ته تل زیبه ما په سر نشو جوړېدل د فتنې سر کېګه ما د فتنې مشری ماخله بل یو ښه سبب د فتن نه د بچاو هغه دا چې سره دعوت اله الله کې الله طرف ته دعوت چې ورکاو کنه او که چرته صحیح جهاد یو ځای کې کیده صحیح شرعي جهاد او په هغه کې سړی برخه والی نو بیا په داسې وقت کې الله تعالی سړی د فتنو نه بچ کوي د کفر نه بچ کوي یو هغه حدیث دی من خیر معایش الناس رجل ممسک بعنان فرسه غوره د ژوند د انسانانو نه هغه سړی دی د هغه سړي ژوند ښه دی چې د خپل اس واګې نیولی دی او کوم ځای کې چې د جهاد اواز اوري هلته ځي نو د ده ژوند ډېر مزیدار دی مطلب دا دی د فتن نه بچ ژوند دی د کفر نه بچ دی قران کې مدار دی ولا یزالون یقاتلونکم حتا يردکم عن دینکم ان استطاعوا کافران به تاسو جنگ کوي د دین نه ماړی کوي څه وشول نو اشاره دي ته چې jihad م پرې دی به مرتد شي کافر بشي ګره د ډیرو خلکو د اوړېدو ذریعہ به جوړي د دعوت ال الله د امر بالمعروف نهي منکر د وجنه فتنی ختميږي د مسلمانانو اجتماعیت راځي او داعی ته هم د دې دعوت د برکت د وجنه استقامت په دین باندې نصیب کیږي چې دعوت د الله تکاو کنه د نور خلکو د اصلاح کوشش وکاو الله تعالی ستاسو د خپل حفاظت کی ځکه چې سړی د بل لپاره خیرخواهي کوي، الله تعالی بیا ستا لپاره خیرخواهي کوي او نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، اذا تبایعتم بالعینه، کله چې تاسو سودي کاروبار شروع کړئ، عینه د یو سود یو نوع ده، یو شی د چا نه ګران واخلي او بېرته په هغه باندې ارزان ورخرڅ کړي په نغدو باندې، دې ته عینه وايي، اذا تبایعتم بالعینه، لس لکه روپۍ باندې ته ګاډی والي او بېرته په هغه باندې په اته لکه باندې ورخرڅ کړي په نغدو، هغه له اته لکه روپۍ ورکړي. نو دا خو بې عیني سود دی خلک یې کوي. دا مرضونه تاسو کې پیدا شي لکه دا مرض زموږ په زمانه کې ډېر شوی دی. واغثتم اذناب البقر او د غواګانو لکۍ مو نیولې صحراوونو ته تللی او غواګانې مو صرف ساتلې. وترکتم الجهاد او د الله د دین کوشش هم پرېښود چې هغه قتال فی سبیل الله هم دی او دعوت او د دین کار دی. نو سلط الله علیکم ذلا الله به تاسو ذلت درباندې راواچوي مسلط به کړي لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم. الله به درنه نه لرې کړي تر دو چې تاسو خپل دين ته واپس شوي نې الي دينکم دا مطلب نه چې تاسو کافر ياستئ حتی ترجعو الي دينکم چې خپل دين ته واپس شئ ځکه د دين نه تاسو خلاف لاره ونيوله حرام خورئ د دين کار نه کوئ نو بيرته د دين کار شروع کړئ حرام خوري پرېږدئ نو ذلتونه فتنې پرېشانيانې راځي په دې وجه چې مسلمانانو کې د جهاد ماده نه وي د امر بالمعروف نهی عن المنکر د دعوت الي الله دا خبرې چې پاتې شي او خلک ټول د خپلو. کارونو کسبونو کې ولګېږي نو دې سره ډېر نقصان پېدا کېږي. د فتنو د ختمولو ښه طريقه صحيح دعوت دی او صحيح جهاد دی. يو ښه علاج هغه عدم الشهرت هم دی، خلکو کې ځان مه مشهوروه په زوره ځکه شهرت د فتنو سبب دی او چې شهرت دې نه وي يو ځای کې ځان له ناست وې ځان دې نېغ نېغ کاوه نه نو الله سبحانه وتعالی ستا حفاظت به کوي او چې شهرت دې وو بيا به فتنې راځي دين به هم دې خرابېږي صحت به هم دې خرابېږي وخت به هم دې خرابېږي. دې د وجې نه یو روایت کې راغلي دي، بحسب امرئ من الشر ان یشار الیه بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمه الله، وایي د انسان لپاره دا شرم کافي دی، دا شر، چې ده ته په ګوتو اشارې کېږي د دین یا د دنیا په باره کې، دنیا کې داسې شهرت مند کړي چې خلک وایي هغه پلانکی دا دی، پلانکی دا دی او یا په دین کې ده ته اشارې کېږي چې دا ګوره ډېر عابد سړی دی، دا ډېر داعي سړی دی، دا ډېر غټ مجاهد سړی دی، دا پلانکی خان دی، په ګوتو چې ورته اشارې شروع شوې مشهور شو، نو شرونه ده ته متوجه شولو. قسما قسم شرونه ده کې به تکبر راځي عجب به پکې پیدا کیږي په ده کې به دا مرض پیدا کیږي چې خلک به له ملاقاتونو له ډیر راځي دین به خرابیږي وخت به خرابیږي صحت به خرابیږي شهرت سبب دی د ډیرو شرورو د کبر د غرور د غفلت د غیبت د علو د فساد. امام ابن ماجه رحمه الله یو باب خوستله چې باب من ترجا له السلام عند الفتن چې فتنې کله راشي نو څوک بچ کیږي د چا د پاره دا امید کیدی شي نه یو حدیث راوړی چی د هغه سند کی کلام دی د علماو خبری پکی دی ضعف پکی دی سند کی لیکن ددی حدیث معنی په حدیث د مسلم کی راغلی ده حدیث د معاذ بن جبل ده نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چی ان یسیر ریا شرک لږه ریاکاری هم شرک ده شرک اصغر دی ته وایی وان الله یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء د الله هغه بندګان خوښی چی نیکانی او غیر مشهوری پټ بندگان د الله خوښ دي الذين اذا غابوا لم يفتقدوا چې غایب شي څوک یې لټوي نه چې پلانکي خان څه شو واذا حضروا لم يدعوا یو ځای کې چې حاضر څوک یې دعوت کوي دونه نه ولم يعرفوا څوک یې ولم يعرفوا څوک یې پیژني نه قلوبهم مصابيح الهدى قلوبهم مصابيح الهدى زړونه چې دي ډیوي دي د هدایت هدایت پکې پروت یخرجون من کل غبراء مظلمه دیو راوزی د هری فتنی نه چه خړه پړه یو تیاری والی د هری فتنی نه چه خړه ده او تیاری والی داغی نه وزی یعنی هیڅ فتنه کی نه واقع کیږی ځکه چه مشهور ندی دنیا سه مینه نشته دی زړونه کی نور دی نو فتنه به ته د کوم ځای نه راشی د دی حدیث سند کمزوری دی لیکن صحیح د مسلم کی دسی راځی سعد رضی الله عنه وایی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان الله یحب العبد التقی الغنی الخفی د الله تعالی هغه بنده خوښ دی چې الاتقیا بندگان دي تقی دي الغنی غنی بنده لري مطلب دا لري چې تاجد نه لري او الخفی ځان پټون کې دي لکه دی روایت کې مرال الاخفیا د سي بندگان در رب العالمین خوخي عدم شهرت دا د فتنونو د بچاو ښه ذریعہ ده چې مشهور شولې نو ډیر نقصانات کې واقع کیږي الا من اسم الله مگر که الله دې بچ کینو بچ به چې رب العالمین دې بچ نه کینو نشي بچ کېدل ومنها المسجد وحضور مجالس الايمان والذکر د فتنې نه د بچاو لار هغه جومات دی لکه دا وروسته په باب د استقامت کې موږ ذکر کوو انشاءالله مسجد سره تعلق لره چې کوم ځای کې د ایمان خبرې کېدلې د الله د ذکر خبرې هلته کېنه نو رب العالمین به په دې کې دا کمال چولې چې د عامو فتنو نه بچ کی د مساجدو سره تعلق لري وروسته به موږ ویو انشاءالله عوامل الاستقامه کې دا خبره کیږي د ابورزين عقيلي نه نقل دی نبي صلی الله عليه وسلم وايي ماته ويلي چې الا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي تصيب به خير الدنيا والاخره تاته پړی نه درکوم چې په هغې باندې د دنيا او د اخرت خيرونه ټول راګير کړي عليک بمجالس اهل الذکر هغه مجلسونو ته ورځه چې کوم ځای کې د دين بيانونه کيږي قرآن درس کيږي او ځای کې د حديثو درس کيږي هغې ته کينه و اذا خلوت فحرک لسانک ما استطعت بذکر الله چې ځان له شو ذکر ډیر کوه چې به خوځوه واحب فی الله وابغض فی الله د الله لپاره مینه کوه د الله لپاره بغض یا بارزین هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیته زائرا اخاه تا ته دا پته شته چې یو سړی د ورور مسلمان ملاقات لذي شیعو 70 الف ملک او یا زره ملایکی رخصتی ټول په د باندې صلات وای د رحمت دعاګانې ولکه استغفار ولغواړي وای چې الله ستاسو پر رسول رحمی قائمه تیزان سه یو ځای کا او که وسه درسي ان تعمل جسدک په ذلک ففعل خپل ځان دي کې استعمال کړه دا په نور حدیثونو کې دا خبرې راغلي دي صحیح حدیثونو کې دا هر جمله په نور روایتونو کې ثابته ده نو د فتنو له بچاو دغه څو اسباب موږ ذکر کړل چې سړی کله دا علاجونه اختیار کینو ان شاء الله تعالی الله پاک به نه ضایع کوي او حفاظت ولا کوي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فائدة فی الاستقامة، د استقامت متعلق دا یو فائده مند درس دی چې د دې یادول او عملي کول د هر چا لپاره ضروري دي. استقامل چې دی دا یو عزت مند عمل دی، یو قیمتي عمل دی، قرآن حدیث پرې امر کړی دی، الاستقامة خیر من الف کرامة، علماء وایي استقامت د زرو کرامتونو نه غوره دی، د کرامت نه وروسته د ګمراه کیدلو خطر شته او استقامت چې الله درکړ الله دې نه خرابوي. استقامت دې ته وايي عمر رضي الله عنه فرمايلي دي، ان تستقيم علی الامر والنهي، د الله په حکمونو عمل سړی کوي او الله چې د څه نه منع کوي د هغې نه ځان ساتي، ولا تروغ روغان الثعالب، د ګيدړانو په شانته اخوا دېخوا مخ نه اړی، چې کله د الله يو امر ماتې او کله يې بل ماتې داسې نه. علي رضي الله عنه فرمايي، اداء الفرائض ته وايي، فرائض ادا کړه دا استقامت دی، د فرض پابندي وکړه. او استقامت دې ته هم وايي العمل الصالح، نېک عملونو ته وايي لکه څنګه چې دا د قرآن نه معلومېږي، جزاء بما کانوا يعملون، الله سورة احقاف کې فرمايي، استقامت کې معنی د عمل پرته ده، نو استقامت یو بهترین شی دی چې رب العالمین یې سړي له ورکړي، استقامت خپله لفظي مطلب څه دی؟ په نېغه لار باندې روانېدل، برابر ودرېدل. نبی علیه السلام فرمایي، استقیمو ولن تحصو، تاسو برابر شئ او دا طاقت پوره د استقامت نه لرئ، واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة، ستاسو په عملونو کې غوره عمل لمونځ دی، ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، او د اوداسه پابندي چې څوک کوي ښکلي انداز باندې کوي دا مؤمن دی. یو صحابي ویل، یا رسول الله ماته داسې یوه خبره وکړه چې زه د بل چا نه پکې تپوس بیا نه کوم ستا نه وروسته، قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدک قال قل آمنت بالله آمنت بالله ووایه ثم استقیم بیا کلک شه یعنی الله ومنه او بیا د هغه په حکم عمل کوه الله رب العزت په سورت هود کې هم استقامت ذکر کړی دی واستقم کما امرت ومن تاب معک دا یې دې لپاره په هغه آیتونو کې راوړی دی چې که د بدبختۍ نه ځان بچ کول غواړې او په نیکبختانو کې ځان داخلې نو د استقامت لاره اختیاره کړه. بیا د استقامت د پیدا کیدو لپاره لاول به زه سورت هود ته لاړ شم دغه ایتونو لږ مختصر تفسیر چې هلته ډیر اسانه انداز باندې الله د استقامت اسباب ښودلي دي چې دا لاره اختیار کړي ان شاء الله الله به مو په خپل دین باندې کلک وساتي الله امر کړی چې واستقم کما امرت داسې استقامت وکړه لکه تا ته حکم دی او ستا سره هغه ملګري چې توبه ایستلې دي یعنې د امت مؤمنان خو ګوره ولا تطغوا د الله د حدودو نه مه اوړی، طغیان دې ته وایي چې سړی د حد نه واوړي پسې، په استقامت کې به د حد نه نه اوړی چې حلال شیونو ته حرام ووایې، لکه بعضې مسلمانانو اراده کړې چې موږ به غوښه نه خورو، د شپې به وده کیږو نه، همیشه د پاره به روژه یي، نو دا بیا طغیان کې داخلیږي، داسې به هم نه کې، د الله په امر باندې عمل وکړه، کوم ځای کې چې تاته یو شی مباح کړی دی هغه وخوره، استعمال یې کړه، کوم شی چې درباندې منع کړی دی د هغې نه ځان وساته. په دې باندې استقامت خرابېږي ډېر هغه خلک چې هغه اهل سنت اهل حدیث اهل حق ځان ته وایي کله کله خراب شي ګډوډ شي په دې وجه باندې چې ظالمانو طرف ته دایي میلان پیدا شي د ظالمان ظلم کوي دای تایید کې لګي وي دا ته دفاع کې لګي دای د ظلم نه حال دا چې په دغه ظالم کې څه دینداري نه ښکاره کېږي کوم د الله د دین د پاره څه غم پکې نه ښکاره کېږي او دا ته دفاع کې لګي وي نو دې سره ډېر خرابېږي. د دې آیت نه یره پکار ده، موږ کې دونه کمال نشته دی چې موږ د هغې وضاحت وکړو، خو خپله دې آیت ته دې سړی متوجه شي، د الله رب العالمین وینا دې ځان ته متوجه کړي چې فرمایي، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمانو ته رکون او میلان مه کوئ، ولې فتمسکم النار، ګوره اور به مسه کړي، ډېره وعیدي جمله ده د رب العالمین، وما لکم من دون الله من اولیاء، ګوره څوک دوستان به هم بیا نه وي، ثم لا تنصرون، مدد هم درسره نه کېږي. د استقامت د پيدا کېدو لپاره يو ښه لاره بيا ښودلې ده، واقم الصلاة، د لمانځه پابندي کوه. طرفي النهار وزلفا من اللیل، په دواړو اطرافو د ورځې کې سبا او بېګا او د شپې په څه ټوټو کې، په دې کې ټول پنځه واړه لمونځونه داخل شو سره د نوافلو نه، ان الحسنات يذهبن السيئات، دا نېک عملونه دي دې سره ګناهونه ختمېږي، نو سړی د الله په دين باندې په دې کلکېږي، ذلک ذکری للذاکرين. بیا بل علاج یې ښودلی دی، واصبر، الله لپاره صبر کوه، فإن الله لا يضيع اجر المحسنين، د داسې خلکو اجر الله نه بربادوي. صبر مانا مخکې موږ وکړله، د ګناهونو نه صبر، په نېکو صبر، د مصایبو باندې صبر. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیة ینهون عن الفساد فی الارض، په دې آیت کې غرض دا دی، که استقامت تاسو غواړئ، حاصل د آیت دا دی، نو نهی عن المنکر کوئ، فسادونو نه منع کوئ. په خوانو امتونو کې داسې خلک نو چې د فساد نه منع کړي لږ خلک وو چې هغه الله نجات ورک صرف او دا نور خواهشاتو په روان شو است الله تبا کړل نو اتباع د خواهشاتو د فساد نه منع نه کول دا سره خرابوي او سوچ د خواهشاتو نه د فسادونو نه د شرک نه د کفر نه د بدعت نه د قران او د حدیث د خلاف د دین خلق منه کوي او د خواهشات حرام په نه ورزي نه د عقل من خلق دی او د دې په وجه باندې زړه مضبوط شي د حق نه وانه وړي نو بيا قران ته خبره راله چې د الله په کتاب باندې ځان پوهه کول په هغه کې تدبر کول دا انسان ته تثبت ورکوي او په اخر کې فرمایلی دي ولله غیب السماوات والارض غیب د اسمانو د زمکه خو ټول د الله دی ویله یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیه د الله بندګی نه کول خپل رب ته ځان سپارل وما ربک بغافل عما تعملون د الله بندګي، توکل په رب العالمين باندې دا د استقامت ذريعې دي. دغه د سورة هود د آيتونو ظلال موږ راواخست، اشارات، سوري، دلته په بله طريقه باندې د استقامت متعلق خبره کيږي، هغه دا د استقامت يو څو ارکان دي، پنځه ارکان او څه العوامل المعينه علی الاستقامه، هغه اسباب دي چې سړي ته استقامت اسانوي. پنځه اصول، پنځه بنیادونه دي چې په دې باندې د انسان استقامت ولاړ دی. اول الصلاح ده، دویم اتباع السنة والجماعة، د سنت تابعداري، د جماعت د صحابو تابعداري، دریم الوسطية، اعتدال نه کار اخستل، د شریعت مطابق چې کوم اعتدالي، درمیانه روي، د خلکو اصطلاح نه، د اسلام چې کوم اصطلاح ده، څلورم، حسن الخلق، د الله د بندګانو څخه ښه اخلاق. پنځم، الجلیس الصالح، نیک ملګری. د اجمال د دې لږ غونتې وضاحت هغه دا دی. د صلاح نه مراد دا دی، ان یصلح ظاهره و باطنه فی الاقوال و الافعال و المقاصد، خپل ظاهر جوړوه چې ظاهر ستا د دین برابري او باطن خپل برابر کړه، اقوال، افعال او مقصدونه ټول، ظاهري عبادتونه به کې حرام به پرېږدې، ایمان به په الله راوړې، ځکه چې زړه جوړ شي بیا د ټولو اندامونه جوړېږي. او د سنت والجماعت نه مراد دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري سړی وکړي او د صحابه کرامو په فهم باندې وکړي. د رسول الله د سنت تابعداري علی فهم الصحابه، د صحابه کرامو د فهم مطابق، د فهم الصحابه دا ډېر عجیب علمي خبره ده لیکن ډېر خلک په دې نه پوهېږي او د هغې ډېر دلایل دې د قرآن حدیث نه ماخوذ دي چې د صحابه کرامو فهم ته په دې باب کې به ګورې. دسی به نه کې چې آیات یو حدیث صحابه او هغه شان فهم نه کړه تی کې نو دې سبب ته په خدای کې واقع شي گمراهی کې به واقع شي وسطیت دې ته وایي چې سړی افراط تفرید نه ځان وساتي نه زیاتې کوي نه کمواله په ټولو کارونو کې په عبادتو کې وي که معاملاتو کې په سلوک کې وي غلو به نه کوي تنطع به نه کوي تساهل به نه کوي ځکه دی امت الله تعالی امتا وسط ویلې ده صراط مستقیم دغه دی چې بین المغضوب علیهم ولا الضالین د دې دواړو په مابین کې وي نو د دې د وجنه وسطیت ته هغه ضرورت دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د ایاکم الغلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین ځان د غلو نه وساتئ ځکه پخواني امتونه په غلو باندې هلاک شوي د حدودو نه اوړېدلي، لا تغلو فی دینکم. او حدیث د عبدالله بن مسعود کې راځي، هلک المتنطعون، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه څوک تباه دي چې تنطع کوي، د حدودو د الله نه ډېر اوړي، لکه بعضې انسانانو کې دا شی مستحب نه ایسته فرض جوړ کړي، لکه دا شی فرض دی، په دین کې به لازم نه وي، په خلکو به یې سخت ضروري کړي، او دارنګه یو سړي کې به لږه شانې ګناه ایسته به یې کافر کړي، لکه ږیره یې وخریله کافر شو، غلو به کوي، لکه یې به د حدودو نه به اوړي. تحیت المسجد فرض ده ګوره که چا ونه کړه داسې ګناهګار دی لکه فرض مونږ چې دی پاتې شه دا اوس غلو ده په دین کې هلکه زمونږ پلانکي ډلې تنظیم کې که نه وه نه وتلې تنظیمونه کې نو دا به مردار به مړ شي ګوره ما ته میته ته جای مرداریږي راشه زمونږ په تنظیم کې نه وځه الله لازم کړی نه دی په زور را باندې لازم دی دي ته تنطع وای دي ته تنطع وای او بل حدیث کې لا تشدد الانفس فشدد الله علیکم سختی مکه الله ورما سختی راولي یو سره په ځان دونه سختی کوي ټول شپه ولاړ هر ورځ روجي نیس نو دونه سختی مو سره بزان باندې نه راوړي خوب له بلګ وخت ور کوي راحت بدل نه باور کوي خپل خواهش بم پوره کوي ورسره وسه د الله بندگی بم کوي د الله نبی وای ان لنفسک علیک حق او لعینک علیک حق استاد نفس هم حق شته د سترګم د حق شته دي سلف ویلي د هلک من ادعا ورد من تقحم اليمين والشمال مضله والوسطى جهاده سوچ دعوه کوي هغه هلاک او کتب ولوي هغه سوچ دغه کې فتنو کې ولنه واته ښې او چپ طرف ته مه وړه، په منځ باندې روان شه دا نېغه لار ده، نو وسطیت دا ډېر ضروري شی دی، ډېر خلک ګمراه شو والعیاذ بالله په دې وجه باندې چې د حدودو د الله نه اړېدل، په هره خبره کې د کفر پته ورکول، ټي وي ته به څوک کېناست وایي کافر، ږیره به چا وخریوله کافر، لکه داسې فتوې ولې ورکوئ او غټ کافر، دا د ګمراهۍ ذریعه د انسان لپاره جوړېږي، داسې الفاظ مه استعمالوه، د الله د حدودو مطابق چې الله یو شي له څومره زور ورکړي هغومره ورکړه، بعضې خلک په معمولي خبره سړي ته وایي مرتد، دا خبرې کوي داسې مه کوه. چې الله او رسول یو سړی په یو شي مرتد کوي په هغې بیا خامخا موږ مرتد کوو او چې الله او رسول ته مرتد نه ویلې ته یو ته مو وایه حدود د الله نه ما وړه او ښه اخلاق چې دا خو د دین بنیاد دی د متقینو د مجاهدې ثمره ده اوچتو درجو ته انسان په دې باندې رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ما من شین اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من حسن الخلق د مؤمن په تله کې د قیامت په ورځ باندې د ښه اخلاقو نه درون شی به وینه وان الله یبغض الفاحش البذیه الله تعالی د هغه انسان سره چې عملا فاحشي او قولا فاحشي دا یې خوښ نه دی دا یې مبغوز دی او رسول الله سم امر کړی چې وخالق الناس بخلق حسن خلق سره اخلاق کوا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا هغه مؤمن کمال ایمان والا دی چې اخلاق برابري نو که استقامت غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په ټولو کارونو کې وکا یسر سما حد عدل مخکله اول عدل امانت دا ټول بیا د ښه اخلاقو بعضې علامات دي یا بعضې انواع یې دي هغه چې سړی اختیار کړي نو ښه اخلاق والا جوړېږي لکه د هغې مثال یو د هغې نه تواضع ده تواضع چې چا کې وي دا ښکلي اخلاق والا دی چا سره چې صحیح علم وي کنه هغه سره کې به تواضع هم وي کله چې علم ډېرېږي تواضع ډېرېږي او کبر او علو دا قرین الجهل ده سړی چې څونه جاهل کېږي نو دومره تکبر ډېرېږي وما تواضع احد لله الا رفعه الله په تواضع سړی اوچتېږي تواضع ډېر ښه شی دی قولا عملا تواضع کوه. دویم ښه اخلاق صدق دی، همیشه رښتیا وایه. دریم حیا ده، حیا ساتل. حیا د الله نه پکار وي او د مخلوق نه هم پکار وي. حیا دې ته وایي چې یو سړی قبیح کارونه نه کوي او پردي حقونه ادا کوي، لا یقصر فی حق احد فی احد ذی حق، د حقدار په حق کې هغه نقصان نه راولي، دا حیاناک انسان دی. رفق د خلکو سره نرمي، لين الجانب، ته وايي. نبي عليه السلام فرمايي، لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمي چې په څه شي کې وي هغه به ښايسته کوي او چې د څه نه وي هغه بدرنګېږي. سفيان ثوري خپل ملګرو ته يوه ورځ وويل، تاسو رفق پېژنئ؟ هغوی وويل چې ته ووايه ابا محمد. هغه وويل، دې ته وايي، ان تضع الامور مواقعها، هر شی په خپل ځای باندې استعمال کړه، الشدة في موضعها واللين في موضعه، سختي په خپل ځای کې استعمال کړه، نرمي په خپل ځای کې استعمال کړه. توره په خپل ځای کې چابک په خپل ځای کې. رفق نتیجه د ښه اخلاقو ده او د دې نه مراد مداهنت نه دی چې سړی به مداهنت کوي بلکې لین القول مراد دی اساني مراد ده. ښه اخلاقو کې یو رحمت داخلیږي د الله په مخلوق باندې رحمت کول. او نبي علیه السلام یو سخته خبره کړې فرمایلي دي، لن تؤمنوا حتی تراحموا، ای زما امته تاسو مؤمنان نه شئ جوړېدای تر څو چې رحم ونه کړئ. وایي، یا رسول الله کلنا رحیم موږ خو رحم کوو. وایي، انه لیس برحمة احدکم صاحبه، دا رحمت نه دی مراد چې سړی خپل ملګري باندې وکړي ولکنها رحمة الناس، رحمت العامه په عامو خلکو باندې رحم وکړه نو اله به ته مؤمن جوړېږي په کافرو به رحم کې فاسقان او فاجران په هغوی هم رحم شته چې الله دې دې ګمراهۍ او د دې کفر نه راوباسي صحیح حدیث دی د ابو موسی اشعري نه مرفوعا نقل دی من لا يرحم لا يرحم رحمت چې د چا نه وکړه خو بدبخت دی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ځمکې والا باندې رحم وکړي اسمان والا به په تاسو رحم وکړي په ښه اخلاقو کې یو صبر داخل دی او دا د مؤمن صفت دی، عجبا لامر المؤمن ان امره کله خیر ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له وان اصابته سراء شکر فکان خیرا له د مؤمن هر کار غوره دی، که مصیبت ور ورسېږي صبر کوي، صبر کې هم خیر دی او که راحت ور ورسېږي شکر کوي، دا دواړو له خیر دی. د صبر او د یقین د وجې نه سړی د دین امامت ته رسېږي. د ښه اخلاقو نه دا هم ده، توقیر اهل الفضل والسابقه، د علماوو د نیکانو د مشرانو د دیو عزت کول. داسې نه وي چې تر کوټه چڼی راپاڅي د غټو علماو مخې ته مخې ته کېږي او د هغوی سپکاوی کوي چې زه د دوی نه ښه پوهېږم او ښه بیان والا یم او زه دا یم او دا یم. نه، د مشرانو له چې الله پاک کوم برکت ورکړی دی، هغه تا کې نشته دی، د هغې عزت وکړه، ومن یعظم شعائر الله کې دا داخلېږي. عائشه رضی الله عنها فرمایي، امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، امام مسلم دا حدیث خپله مقدمه کې راوړی دی. ويو حديث حسن کې راځي ان من اجلال الله اکرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه واكرام ذي السلطان المقصد د الله په تعظیم کې یو تعظیم دا دی اکرام ذی الشیبه المسلم سپینګیرو عزت وکړه د قران سوچ د قران حافظ او عالم دی خو په دې شرط چې غلو ولا نه دی جفا ولا نه دی د سنه چې قران غلط لګی او په غلطه طریقه باندې وای او یا شاته ورته ولې دی چې قرآن څوک لولي او ښایسته انداز باندې د عزت وکړه او د بادشاه چې عدل والا دی د هغه عزت وکړه دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا او یو روایت کې راځي ولم يبجل عالمنا هغه انسان چې زمونږ په ماشومان رحم نه کوي د مشرانو عزت نه کوي د علماو کرام نه کوي دا زمونږ نه دین دا ښه اخلاق دا دي چې هغه ښکلي صفات سړی ځان کې پیدا کړي، سخا کول، مخ خلکو ته کلاو ساتل، محتاجانو سره مدد کول، دا قسما قسم دا صفات ځان کې پیدا کول پکار دي، د لایعنی نه ځان ساتل، بدګمانۍ نه ځان ساتل، حسد نه ځان وساته، حسد ډېر بد شی دی، عمر بن عبدالعزیز ویلي دي چې، ما رأیت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد. دسی ظالم معنی دی چې د مظلوم سره مشابه لکه حسدګر دا غریب مظلوم دی ولی غم دائم ونفس متتابع ونفس متتابع همیشه غمجن همیشه وسیلی وهو اول معصيه عصي الله به في السماء والارض من ابلیس وقابل لا ولنی ګناه ده چې اسمان کې شوی د زمکه کې شوی د بر ابلیس کړي او لاندې قابل کړي دا ډېر خوش شی دی دا بدګمانه نه بعض خلک دسی وی چې پر چا بدګمانه دا ټول علما تنخوا خوارو تخکاره کیږي دا ټول د دین کارونه چې څوک کوي دا د دنیا لپاره لګي دی وي هیڅ څوک په دنیا کې د خیر سره ته نخکاره کیږي که انسان باندې الله رحم وکي راحت ول چرته ورکی خلک ول کې دا څنګه پر راحت ناس بل په جیل کې پروت دی دا ګوره بار ګرځي دا بچرته جاسوسي دا بچرته پلانکی شبکې سره به تعلق هکدا ته چا جایسه به تعلق الله تعالی ول عافیت ورکړی دی نو تاسو دا خبرې پسې کې د خلکو په شرونو کې ګوتې نه وای دا غي د شر نه محفوظ دي نو تاسو دا خبرې کې دا بدګماني زموږ په زمانه کې ډیره زیاته ده ابو درداء رضی الله عنه نقل لغو اني لالتمس لاخي المعاذير من عذر الى 70 زه ورو مسلمان په ګناه باندې وینم کنه به مروي زه عذر ګورم زه چې دا به معذوري د یو نه تر اویا پورې ولګورم، که بیا هم پیدا نه کړم نو بیا وایم لعل له عذرا آخر لا اعرفه، شاید چې په ده کې به داسې عذر وي چې ماته به نه وي معلوم، نو پردي عیبونو باندې مشغوله کېدل او خپلو عیبونو ته نه متوجه کېدل دا د ځان تزکیه ده، د خلکو ظاهر ته ګوره، عمر رضی الله عنه به فرمایلي چې خلک به مخکې په زمانه د رسول الله کې په وحې رانیولی شو، اوس خو وحې نشته دی، وانما نأخذکم الآن بما ظهر لنا، زه به ستاسو ظاهر ته اوس ګورم، که چا موږ ته ښه صفات راښکاره کړل موږ به ورسره ښه معامله کوو، که چا بد راښکاره کړ. مونږ ولا سزا ورکړه اگر که هغه د شوای چې زما زړه خده د ښه اخلاقو نه یو دا چې د جبه حفاظت بکې جبه به زین استعماله لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه الله نبی فرمایي د انسان ایمان نه جوړیږي تر څو چې زړه نه جوړ شوی ځکه زړه محل د ایمان دی او زړه نه جوړیږي تر څو چې جبه نه جوړ شي د ژبې په حفاظت کې خو کتابونه لیکل شوي دي او ډېر مهم شی دی. د ژبې ډېر زیات آفات دي چې سړی همداسې راکولاوه کړي. غیبت د دې نه کېږي، چغلي د دې نه کېږي، په باطل کې ورننوتل د دې نه کېږي، د بې حیا خبرې، جګړې په دې، کنځلې په دې، د کفر فتوې په دې، سخرې په دې باندې کېږي. نو ښه اخلاق دغې ته ویل کېدای شي چې انسان کې دا ښکلي صفات وي. لنډه دا ده چې سنت طریقو باندې عمل کوه نو انشاءالله ښه اخلاق په هغې کې ذکر شوي دي. او نیک مرګری چه دی اما الجلیس الصالح نو د استقامت لپاره دا هم ډیر ضروری دی دا وجه ده چه د الله رسول د دی په باره کی فرمایی المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل یو سړی په دین د خپل مرګری وی ودی ګوری چه چا سره دا دوستی کوي که غلط سړی سره دوستی وه دین دی خرابوی دله ګوره. نو هغه چا سره کېنه چې نېکعملی تا خیر ته راکاږي، الله ته دې راکاږي. کل من لا یذکرک بالحبیب فهو عدوک، څوک چې درته الله نه رايادوي، دغه ستا دښمن دی. نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، د نېک ملګري او د بد ملګري مثال داسې دی لکه یو سړی هغه د مشکو د عطار دی، عطار د مشکو خرڅوونکی دی، د الله نبي فرمايي، يو د درې فيضونه تا ته رسېږي، اما ان يحذيک، خپله به يې درکړي، واما ان تبتاع منه، يا به يې ترې ته واخلې، واما ان تجد منه رائحة طيبة، يا خوشبويي به ورباندې راشي، بل له به يې ورکوي. نېکانو سره چې کېناستې، يا به ته خپله يوه نېکه خبره وکړي، يا به ترې ته تپوس وکړې، يا به بل ته لګېوي، ته به ترې فايده واخلې. د نېکانو خلکو سره د دې لپاره همېشه کېناستل پکار دي. د صالحينو خلکو نه سړي ته ضرور فايده رسېږي. داسې ملګري دا ځان له طلب کا دا وګوره او داسې ملګری چې ته پیدا شه شکر پرې وباسه چې د هغه نه تاته خیر در رسیږي هغه علما چې د الله د دین دعوت کوي او هغه علما چې هغه حق بیانوي هر ځای کې د الله د دین خبرې کوي دا د خلکو لپاره د مور او پلار نه زیات خیر خواه دي او د انسانانو سره احسان د مور پلار نه زیات دی د دې علماء عزت وکړي چې کوم تاسو ته درسونه کوي قران د توای حدیث د توای د صحابه کرامو سیرتونه ته بیانې د علماء عزت وکړي او د نافخ الکير د بنۍ، د لوهار، کار هغه دا دی، اما ان يحرق ثيابک، جامې به درله وسېزي، واما ان تجد منه ريحا خبيثه، رائحة خبيثه، يا بد بوی به ترې درباندې راشي. د غلط ملګري سره چې کېناست، جامې سېزل معنی دا ده چې دين به درله تباه کړي، داسې کفري خبره به درله رواج کړي، زړه به درله تباه کړي. بعضې خلکو سره سړی کېني، شکونه سړي په دين کې پيدا شي، الله او رسول نه دي بس دا زړه به درله واړوي، دونه ناکاره انسان به وي. اعتراضونه والا به وي او شکونه والا به وي او یا دا ده چې بد بی به ترې راشي، که ټول دین درله تباه نه کړي نو لږ شنخ به درله تباه کړي، داسې خلوصه مه کیه. وهب بن منبه به ویل، درې خبرې مانه یادې کړئ، احفظو عنی ثلاثا، ایاکم و هوا المتبع، د خواهشاتو تابعداري مه کوئ. وقرین السوء او دارنګه وقرین السوء، د ناکاره ملګري، واعجاب المرء بنفسه او خود پسندۍ نه ځان وساتئ چې زه ډېر غټ سړی یم او زه داسې یم او زه. موږ هیڅ هم نه نو دا پنځه ارکان دي د استقامت الصلاح ظاهر باطن جوړ کا اتباع السنه والجماعه د سنت تابعداري کوه د جماعت د صحابه الوسطيه اعتدال مزاج ځان له جوړ کړي مزاج معتدل کول او درمیانه چریدل دا ډیر د الله لوی نعمت دی دا په اکثر انسانانو کې نشته اعتدال مزاج حسن الخلق اخلاق خپل ښایسته کړه د نیکانو مرګرو سره کینه دا پنځه ارکان دي د استقامت اوس لن به دا بیان کو العوامل المعين على تطبيق الاستقامه یو سړی غواړي چې زه د استقامت دغه مخکینه خبرې چې دي دا تطبیق کوم اوس په ځان کې د دې لپاره اسباب د الله په دین باندې د باقی پاتې کېدلو اسباب هغه د دې یو المنزل کور دی د کور نه ډیر موزه لکه مخکې دا موږ په باب د فتنو کې مو ویل د الله نبی فرمایلی چې کور کې کینه ګرځه ډیر مه تم المدرسه د مدرسې صحیح مدارس سره تعلق ولره مدرسې د زرا ځای کتاب شروع کا قران شروع کا یو حدیث شروع کا د خپل کاروبار سره شروع د عمل په نیت باندې صرف دریم العلماء والدعات د علماء سره تعلق د ای مجالس ته ور حاضرېږي علما تنګاو ما لیکن مجلسونه ته ور حاضرېږي داعی درسونو ته کینه داعی ساسې کله کله ملاقات داعی په مجلس کې ډیر سخت برکتی الله رب العزت دا زړه د سړی کولاو زړه به دی تنګ یی تنګ چی داعی سره کینی ستا به زړه کولاو شی د نیکانو علماو د صالحین سړی کینی ډیر زیات فایده سړی ته رسیږي. څلورم المسجد د مسجد سره تعلق جومات ته ډیر زر ځه او په هغه کې کینه بس د فتنو نه به بچی مسجد د فتنو نه د بچاو ځای دی او ډیری فایدی پکې دی په جومات کې یا به نیکی خبری اوری یا به عبادت کوې یا به د شر نه بچی. نو دارنګه الاعلام وسائل الاعلام برابرول میډیا برابرول پکار دي او دا د حکومتونو کار دی او د بعضی تنظیمونو مشرانو طاقتور د هغوی کار چې خپل وسائل د اعلام چې دي چې نیټ دی کمپوټرې دي ټی وینې دي او دارنګه اذاعتونه دي ریډیو ټیشنې دي نو د دې برابرول پکار دي د هغه ځای نه چې کله شر خوریږي ټول عوام تباه کیږي او چې د هغه ځای نه خیر را روان وي نو عوامو ته ډیر زیات فایده رسیږي. اخبارونه جراید دا برابرول پکار دی خو زموږ دی مشرانو سره دی الله سبحانه وتعالی ددی خبری درد پیدا کی نو بیا ډیر کار کیږی نو ورسره الذکر والدعاء د الله سبحانه وتعالی ذکر کول او دعاګانی کله چی انسان ذکر او دعاء اختیار کی کنه په دی کی الله عزوجل ډیر کمال اچولی دی د استقامت د پاره دا هم یو ښه ذریعه ده معین علی الاستقامه ده سبب معین علی الاستقامه. ذکر او دعا هغه پرزه ده چې په هره نسخه کې استعمالېږي. د دې نه بعد به اوس دا یو قاعده بیانه کړو چې د ګناه نه د بچ کېدو، د ګناه نه د صبر د پیدا کېدو دپاره څه طریقه سړی اختیاره کړي چې هغه د هغې په وجه سړی د ګناهونو نه بچ شي. ځکه ګناهونه چې دي دا یو لذیذ شی دی، خوند سړي له ورکوي، مزه ورکوي، نو د هغه نفس د هغې نه رابچ کول، دا داسې دی لکه یو حیوان په ګیا باندې ور روان وي او ته د دې ګیا نه بېرته واپس کړې، یو ماشوم دی د لوبو ځای ته ور روان دی او ته د هغه نه را واپس کړې بېرته، نو دا ډېر ګران کار دي، تر څو چې هغه ته یا یره ور نه کړې یا داسې بل لالچ ورله ور نه کړې، نو هغه هغه ځای نه پرېږدي، دله داسې نفس هم دی، نفس هم د انسان چې دی هغه د یو حیوان په شان ته دی، هغه خواهشات غواړي، نو دې ته به یو بل لالچ ورکړې، یو یره به ورله ورکړې، نو د دې خواهشاتو نه به دا لاره بچ کېږي. نو د ګناه نه د صبر کولو د پاره اسباب دا دي، اول، علم العبد بقبحها ودناءتها، بنده دې په دې باندې ځان پوه کړي چې دا ګناه یو قبیح شی دی، یو ذلیل شی دی، یو بد شی دی، دا غلا څونه بد کار دی، دا زنا څونه بد کار دی، دا سود څونه بد کار دی، دا غیبت او بهتان او دا څونه ګندګېنې دي، ستا په نفس په دې خېټه کې چې دننه کوم ګند پروت دی د دې دونه قباحت نشته او نه دا دونه بد شی دی لکه څومره چې دا ګناهونه د انسان دي. الله رب العزت د ګناهونو نه ولې منع کړی ده؟ صیانة لعباده عن الدنایا، د دې لپاره چې دوی په رذالت کې واقع نه شي او دوی ادنیا نه شي، ذلیل نه شي. لکه څنګه چې یو پلار وي شفقت والا خپل بچی منع کوي د رذیلو رذیلو کارونو نه چې دا سپک کار مه کوه بچیه. دویمه طریقه د صبر د پیدا کېدو هغه دا ده، الحیا من الله، د الله د ذات نه، د هغه د نظر نه حیا کول چې بر الله دی، هغه ماته ګوري. هغه مخامخ څنګه دا ګناه وکړو اوس که زه د یو سړي بیټک ته لاړ شم هغه ما ته ګوري او زه د هغه لور ته ګورم یا د هغه ښځې ته ګورم نو هغه به څونه غوسه وي او دا به څونه بد اخلاقي زما د طرفه چې د هغه مخامخ زه لګېم د هغه ښځې ته یا د هغه لور ته هغې ته نظر وراچوم نو لکه څنګه چې سړی د هغه څه نه یریږي او شرمیږي د رب العالمین نه د زیات شرمیدل او ډیره یره پکار ده خو دا حیا په زړه کې پیدا کېدل ځان د الله په فضل او توفیق کې دریم مراعات نعمه علیک و احسان الیک د الله تعالی د نعمتونو او دغه د احساناتو لحاظ ساتل بشمار نعمتونه در باندې کړی د دې په مقابله کې ګناه نه ده پکار د دې په مقابله کې شکر پکار دی او بل دا دی چې چرته زه دا ګناه وکم دا نعمت بلنه لړ شي الله صحت راکړه دا به ختم شي شهرت راکړه د عزتمن شهرت دا به ختم شي ژوند راکړه دا ژوند به ختم شي په دې ګناه باندې الله رب عزت قسمه قسم نعمتونه راکړي په ګناه باندې ځای لکې فإن الذنوب تزيل النعم اذا كنت في نعمه فرعها فإن المعاصي تزيل النعم یو نعمت کې چې وي د ایله حاصل ساته څخه د ګناه په وجه باندې نعمتونه ختمي ولا اعوذ بالله څلورم خوف الله وخشيته د الله یرا دا څنګه پیدا کی دا په علم او په یقین د الله په وعده په وعید باندې چې ته د الله وعدې او د هغه وعیدونه لاول وپېژنې، بیا پرې یقین وکړي چې په دې ګناه باندې الله دا سزا ورکوي او په دې نېکۍ باندې دا اجر ورکوي، په دې باندې ته لاول علم راولې او بیا پرې یقین وکړي، دا وجه ده چې علما د الله نه ډېر ځکه وېرېږي چې هغوی ته د الله حکم معلوم وي او بیا بعضې علماوو له الله یقین هم ورکړی، نو د هغې د وجې نه د ګناه نه ځان ډېر سخت ساتي او نېکۍ سره ډېره مینه لري. پنځم، محبة الله تعالی المقترنة بالاجلال والتعظیم، د الله سره مینه ولره چې د هغه تعظیم پکې وي، قانون دا چې سړی د چا سره مینه لري د هغه نافرماني نه کوي هغه چې څه خبره ورته کوي ښه ښځي ښځي د الله سره ډیره مینه ولره خو صرف محبت نه چې اجلال او تعظیم وسره محبت د الله سره د تعظیم د رب العالمین نه شپږم شرف النفس وانفتها من مشارکه السفله د نفس شرافت او د دې عظمت د دینه چې د سافلین خلکو سره پډریان سره ځان مرګریا کما زیناکار سره بس اوس په یو سب کې ولاړې ما د غلو ډډاکوانو سره بزیمه د قاتلانو او د مفسدانو سره زه مرګري یم زما نفس خو د دې لایق نه دی چې دغه شی ولی د خپل نفس عزت ولې نه کوم ولی نه را بچ کوم د سافلانو د مرګرتوب نه چې دا ګناهونه چا سبب مرګري چې په ډاکو سبب پاسيږي په آخرت کې هم په دنیا کې هم دا مرګري د غل سبب مرګري نو ډیر نقصانات کې به واقع شي او دارنګه وم سبب د قوت العلم بسوء عاقبه المعصيه چې سړی په دې باندې پوي چې د ګناهونو انجام چې دغه ډیر زیات خراب دی د ګناه انجام ډېر خراب دی. اتم سبب چې دی قصر الامل وعلمه بسرعة انتقاله. امید کمول او په دې باندې پوهېدل چې دا ګناه چې ده دا خو به لږ ساعت وي او ګنټه به وي وروسته به ختمه شي بیا به څه کوم. شل کاله مخکې تا یو ګناه کړې ده اوس څه شو د هغې هغه مزه څه شول او هغه لذت یې څه شو ختم شو لاړ. نهم سبب هغه دا دی چې مجانبت فضول المطعم والمشرب والملء والنوم ولقاء الناس د ګناهونو نه د بچ کېدو یو ښه ذریعه دا ده چې ډېر خوراکونه، څښاکونه، ډېر ویده کېدل او ډېر ملاقاتونه د خلکو کول بلا ضرورته، ځکه د دې نه ګناهونه پیدا کېږي. لسم سبب دا دی چې قوت شجرة الایمان فی القلب ورسوخها چې ایمان کله زړه کې مضبوط شي، بیا ګناهونه خپله ختمېږي. او دا اسباب د طاعت د الله پاک هم دي چې سړی طاعت او عبادت ډېروي نو دا اسباب د اختيار کړي الله سبحانه وتعالی طاعت هم نه ډېروي د دې د وجې نه دا اسباب اختيارول د ګناه نه سړی را بچ کوي نو دا دا بحث موږ متعلق کړو د هغه بحث سره چې د فتنو نه به سړی څنګه بچ کېږي او د الله په دين باندې به په استقامت څنګه پاتې کېږي د هغې طريقه دا ده د ګناهونو نه ځان بچ ساتل